د دې صورت ماکی صورت سرا پگن وجوه باندې دې یو دا چې هر کله ماکی صورت کې قوانین د جهاد لپاره ذکر کړل نو دې صورت کې تفصیل د جهاد ذکر کوي دیو جنا ورپسې راوړو ماخی صورت کې قوانین د جهاد نو دې صورت کې تفصیل د جهاد کوي دیو جنا ورپسې راوړو نو دې صورت کې تفصیل د هغه ډلو کوي چې دا ای سره قتال ضروری دی دیو جنا ورپسې وروړو بلا وجہ سورۃ الانفال کې بیان د غنایمو شو د غنیمتونو نو سوره توبه کې بیان د صدقات کوي دیو جنا ورپسې وروړو یا ما کی صورت کی ویلو اصله ذات بینکم نو دې صورت کې برات د مسلمانانو ذکر کوي د کافرو مشرکانو نه نورم غړې وجې دي امتیازات د صورت سوره توبه ممتاز ده د نورو سوراتونو نه په بیان د تقسیم د مشرکانو سلورو قسمونو ته او احکام د مشرکین باندې دا دې صورت کې شته او بلکې نشته دارنګي صورت ممتاز دې د نورو صورتونو نه بیان د اعلان د برات د مشرکانو برات من الله ورسولی دا دې صورت کې شتا او بلکې نشتا دارنګي صورت ممتاز دې د نورو صورتونو نه القتال فی سبیل الله تعالی داول صورت القتال فی سبیل الله تعالی د دې سورته سوره توبه ګڼ نمونه دي مبارزه وای مقابله کوونکی دا او دې صورت کې هم مقابله ده د مشرکانو منافقانو سره دارنګي د دې صورت نوم دی سورۃ المشرده سورۃ المشرده چې مخزی او رسوا کوونکی دا او دې صورت هم مشرکان او منافقان رسوا کړی دي دارنګي د صورت نوم دی سورۃ المحافره المحافره زکه محافره وای کنستون کی دا او دې صورت هم د منافقانو جرړه کنست دا او کار کړی دارنګي صورت نوم دی صورت المباصره سواد سرا المباصره زکا چې مباسره وي ښکارا کوونکی دا او دې صورت هم منافقان ښکارا کړی دي دا ګڼ نمونه دلالت کوي په ګڼو صفاتونو باندې دې صورت سوره توبه سره بسم الله نه لګلې شوی وجه صدا یو خدا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا یو ځل عبد الله ابن عباس رضی الله ته پوسوګو چې بسم الله مولین د لیکلې نو هغه ته فرمایل چې د سوره انفال او سوره توبه دواړو داوا یو وا چاغدا القتال فی سبیل الله تعالی نو موږ دا سوچو کو چې دا دواړه یو صورت دی دیو جن میانس کې بسم الله ونلی کلا دویم دا چې بسم الله کې رحمانیت او رحیمیت ده او دې صورت کې اول کې برات دې د مشرکین نه او برات او رحمانیت رحیمیت دواړه نشي یو ځای کې دي دریم دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې بیان د دې صورت کولو د بسم الله حکم نه دی کړی بہرحال خلاصہ د صورت تقسیم د صورت په اعتبار د مضمون سره سوره توبه په اعتبار د مضمون سره سلور حصے دا اوله حصہ د اول نه تر آیت نمبر 29 یو کم دیرشم آیت بوری دا اولا ایسا دا آیت نمبر ایک نا تر آیت نمبر انتیس بوری او بدی کی بیان د سلور قسمه مشرکانو رات نمبر سینتیس او دیر شمایت پوری دا او بائی کی بیان دا اہل کتابو بائی کی بیان دا اہل کتابو درېمه حصہ د آیت نمبر 38 اته دیرشم نه تر آیت نمبر 89 یو کم 90 نمبر آیت پورې ده او بدریمه ایسا د صورت کې بیان د منافقانو کوي اولی ساعت نمبر انتیس یو کم دیرشم آیت پوری دا او بائی کی بیان د مشرکینو سلور قسمونا دویمہ ایسا تر آیت نمبر سینتیس او دیرشم پوری دا او بائی کی بیان دا اہل کتابو درم ایسا تر آیت نمبر نوسی یو کم نوی نمبر آیت بوری دا اوئی کی بیان دا منافقانو سلورم ایسا آخر دا صورت بوری او بائی کی بیان دا مومنانو اوله ایسا چې هغه د وشتم آیات پورې ده آی کی بیان د سلور قسمه مشرکانو کوي اول قسم مشرکین حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لګل د عرفات میدان ته چې اعلان کوي مشرکان دوه تاسو ته سلور میاشتې مهلت دی نو مشرکینو چې سوچ کو چې لاس ورځې د دی واپس تللو کې لګي نو ټول مدت شو سلور میاشتې او لاس ورځې نو سلور میاشتې او لس ورځې دا خو د کونډې خزې عدت وی هغه خزا چې دا غي خاون ني خاون دی وفات شي نو تاسو هم مثال د کونډې خزې دی الله نشي عاجز کوله بلکې تاسو به په خپل نقصان ومومئ وان الله مخزي الكافرين اوس دا برات الله ولیکي یو خدا چې تاسو الله عاجز کوله نشي دویم وان الله مخزي الكافرين یقینا الله رسوا کوي کافر لرا دریم یقینا الله مين کوي متقیان سره مطلب دا چې تا سره لوز غړې دې نو دای سره لوز پورا کوي خو شر دا دی چې ستا خلاف د بل سره امداد نه کړي دا نه چې لوز کی چې مونږه د یو بل سره اتحادیان یو او کله چې بیا مقراشي نو بیا ستاره دشمن سره امداد کوي او په هر موقع باندې تا رسوا کول واړي بیا ور سره نه کې فایزن سلخ الاشهر الحرم کلا چې تیر شي میاشتې د عزت فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم فاجره نو پنا ورک دلرا زمونږه استاد محترمو حضرت شیخ مولانا خان افضل سی رحمت الله علی هغه معنا کولا وینا ادم من المشرکین استجارک کچری او د مشرکانو نه بدرګو وړیستانه هر چا خپل معنی خپل ذوقي پناه واړي بدرګه واړي فاجرون پناه ورکدل را زائد پناه ته ورسوا حتا يسمع كلام الله حتا پمانه دکای دیر بارا چې ووري کلام د الله ثم ابلغ ما منا بیا ور سوا دلرا ثم ابلغ ما منا بیا ورسوا دلرا زائد امن ددتا زائد امن ته ورسوا چې کله تا نه امن غواړي نو زائد امن ته ورسوا اسلام سمره بهترین قانون دی دا جاج ابن یوسف زمانہ وا نو سلام صحیح نشو ها ثم ابلهما منا صحیح شو بیا ور سوا دلرا زائد امنتا او دا اندوانو کله چې قافله ال دورغلا نو دای لوټ کړه او غنیمتونه تقسیم کړ بیا راجا دایر دا ایس بیانو یو خزی ته لاس واچولو نو ایو یا حجاج حجاج ظالم بادشاہ او چې سهار منځ به وکړو نو خلکو نه به د حالاتو د ضرورتو تپوسونه کول یو سړی ورته وی چې پلانی ځاګه دغه شان قافله لوټ شوی و نو هغه आवाज کړو یا حجاج او د خځه فریاد و تواورلو حجاج په مصلی باندې ودرېدو आवाज یو کو لبیک زه درغلم محمد بن قاسم د حجاج رارو زمیومو د دته وی تیار شاه فوج ور سره کو محمد بن قاسم روانو پلار کی دریام رالو نو د ریاضی په طریقه باندې پل جوړ کړو چې کله دریاب بل سر هغه اخیری حد نه معلومیږي نو بیا یو لخته آئے کی سوریو کی او دریا په غاړه باندې ولګوا یو غز فاصله کې تی نو درېګا نو کم سورې چې د دریا بل بل سر هغه کاری نو بیا په دې طریقه باندې هغه بل طرف وګورا چې کم ځای کار شو نو دا حد دریابي بهر لغو دا طریقه او چلولا نو یو بل سره داسې کشته او تړلې او دلته نه داسې ټیله ورکړه او باغی باندې پول جوړ کړو ځانتا په دې طریقه انو دریاب باندې تیر شول کله چې سین دوره سیدل راجا دایر خبر شو نو هغه خلق را جمع کړل مولیان اندوانو مولیان هم را جمع کړل نو پندتان را جمع کړل چې سوکو یو پندت ولا مشوره ورکړه او ورته وی چې وېد کې لیکلي دي چې کله داسې مسله راشي د بادشاہ خزا او د بادشاہ د حدودو نه لګ بهر شول داغه پندت ایخزه ته لاس واچولو لاس واچولو چې ته زما خزای زیوراتم زما دی مسلمانانو سره مقابله سو کولې شي هغه چې جوړ کړي نو چې چې جوړ کړي دلته د محمد بن قاسم فوج پروتو په دې ځنګل کې دا یو سپایي هغه چې واورې دی رامنډ کړل پندت س په دیګو دیګو ځان خلاص کو تختې دو انو هغه خزا هغه ونیوا ورته وی ته سوکی وی دغه شان دراجه دایر خزیمه او دلته داسې راغلم کیسه و د ټوله وکړه نو هغه ته وی چې ته سواړي هغه وی چې زخ کور ته اتل غواړم محمد بن قاسم دا هغه سره فوجیان ملګری کړل دو فوجیان او ورته وی چې دا خپل کور ته ورسوي نو چې ساده پورې لاړه خزه واپس رااله محمد بن قاسم وته ویلي هغه دې زګا چې زه د جرنیل خزیمه د بادشاه خزیم او د بادشاه خزه د سپایانو سره نزي زبا د جرنیل سره زم تا سره بزم ته ما سره زی محمد بن قاسم ډیره خدا کله چې محمد بن قاسم روان شو چې د خار دروازې ته ورسېدو محمد بن قاسم وتوي اوس په ځای ته راورسېدي او زه د نظم هغه وتوي وینا ناغه ټیک دا روان شو ور سره اخر دا چې کله قلعه ته ورسېدو نو بیا وته بس زما نو هغه وته نه دا خو لوی قلعه ده او دا خو په 100 کیلومتره کې دا بیا براله سو کلاس واچي اخر دا چې دنه بوتلو نو خځه ورته وی چې تا ما اصل کې دل راوستي زما دا یقین دی چې تبه دا جنگ ضرور ګټي زکه چې یو سړی دومره امانتداري نو به لازمان جنگ ګټي خو دې له مراوستي چې کله ته سبا راځي نو د قلې دا دروازه دا به بندې ها او ته په د وبولا سورې دې په دې باندې برادن نشي قلې تا طریقې وته خو دلا دراتلو ورته وی ته به داسې راشي نو هغه وی ټیک ده کله چې واپس دا محمد بن قاسم واپس لاړو نو دا خزا راجا دایر تا کمرې ته دن رااله چې رااله راجا دایر ورته وی چړاوه دی وکړه نظرانه دی پیش کړه ایو ته یاو پیش میکړه ته سنا خبره او د پروتي بیا ایو ته وی چې ګورا پاسا او د داسې قوم سره ستا مقابله ده چاہی د خپل زنانه خو سره د دشمن د خزه حفاظت کوي نو تای سره مقابله کولې شي دا هغه سره چیرې مقابله نشي کولې خدا سیوګه چې بس اعلان وکا چې زه جنگ نکوم هغه نه زه به جنگ کوم ډیر څه وته وی خو هغه پوه نه شو نو بس هغه ټیک ده پس بالا محمد بن قاسم سره د فوجیان ورالو او ما کشان وا خزي جو ته کومه طریقه خېلې وا پاغه طریقه را دن شو فقلای حمله وکړه او د راجا دایر قلا هغه قبضه کړه او راجا دایر مردار کړو او بیا د قافله چې کوم لوټ شوی راجا دایر کسانو لوټ کړي وا هغه کې چې کوم خزه وا حجاج ابن یوسف ته چې आवाज کړو نو هغه آزاد کړه او حجاج ابن یوسف وته زما لبیک ته واوریدو اوی آو داسی ثم ابلغ ما منا زید امن دی ورسوا دارنګ معتصم بالله چا داسې بادشاو ریخمو کې لوی شوی ټول عمر قالین او په نرمو نرمو بسترو باندې وخت تیر کړو یو ځل داسې درستخان خورو او روټي خوړلا چاوته وی چې په فلانی ځای کې یو زنانه ده هغه تعالی आवाज کړی دی یا معتصم اوی ښا هله وی درستخان اوچت کئ روټه په ځای پاتې شو درستخان اوچت کو او لبیک زدر علم دو میاشتې جهاد کو او بناسته روټه نو خړلې او هغه زنانا ایت ځان رسول هغه آزاد کړه داسې بچان د مسلمانانو بچان داسې وو اوسم ځانته بچان وای هغه د خپل مسلمانانو د ازادۍ د پاره جنگونه کړیو هغه هر لار اختیار کړي وا چې زما مسلمان په امن باندې او مسلمان ته تکلیف نه ثم ابلغ ما منا بیا ورسوا دې زائد امن تا ذالک بیانهم قوم لا يعلمون شي دا دلته پوس په کړ کې کې چې کله بل جوړ شي بیا ورکوس د انتظار نه کوي په تاسو کې د خپل ولې او نه د ذمہ داري الن غني معنی دي یو معنا الن د خپل ولې ولا ذمہ او نه د ذمہ داري یا الن الن د لوزه چې لوز مات کړی دی الله وی جنگ ور سره وکا وان کسو ایمانهم من بعد یادهم او کچره دی مات کو لوز لرا پس د لوزونو د دینا قسم مات کو لوز نه پس وتانو فی دینکم الزام ولا ګل استاد په دین کې وقاتلوا ائمه الكفر نو جنگ کوي د مشرانو د کفر سره الله وی جنگ ور سره وکا هغه مشران چې هغه ستا په دین باندې الزام لګولې دي او ستا دین ته نقصان رسولې دي انهم لا ایمان لهم یقینا نشدیلر لوزه لعلهم ينتهون لعلهم ينتهون لعلهم ينتهون هغه ټیک نشو دې دا بارا چې دې منشي نه نوز ګور کور کې الا تقاتلون قوما نكسوا ايمانهم بل تعذيل ایا تاسو جنگ نه کوي دا قوم سره چاغي ما کړی دی خپل لوزونه صحیح عادل تروړو زر قاتلهم يعذبهم الله دغه دا غو سره مې کوس ما یې کوس نه خبره ورانه دا تاسو ته چارج وکړای نه خود چارج نه کیږي مړه نو دا دا چه ده دا چارج ولا مزه دلته چټي پروت یو چارج او خیال کوا بر بروان دي هغه ختم کیمه دي لکه زه پتا ځان قربانوم او کله چې تکلیف راشي بیا پتا لګي چې زما دوست څوک دی او دشمن څوک دی زما په تکلیف باندې سو خوشاليږي کله چې په ما تکلیف راشي نو دته ډیره خوشحالي محسوسيږي اورګوي چې بیا نه کوي نو ما ته پته ولګي چې دا زما دشمن دی هڅه خل چنګ چنګ کوي راته والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په عمل چې تاسو کوی هغه لرا الله وی امتحانونه دی لرا ولم چې د دوست او دشمن پته ولګي دا وتا د ښکار کی کله چې تکلیف راشي نو ستا دوست او ستا محبین هغه پریشان شي ابا خفقی او چې ستا دشمنی نو هغه به خوشاليږي دا د دې لپاره الله امتحانونه راولي ما کان للمشرکین یامر مساجد الله اوس دفع دوام کوي چیرې گواہی کوي په خپل ځانونو باندې د کفر اولائک بتت اعمالهم دا کسان بربادي عملونه د دیا مشرک سمره نیک عملو کی او د شرک د عقیده د وجه اغله هیڅ فائدہ نه کوي اغله هیڅ ثواب او اجر نه ملاويږي دیو جن قران کې الله وایي وجعلنا وابا منصورا اولئک حبطت اعمالهم د مشرک عمل برباد دی اس فائدہ نشته د عمل د مشرک انما امر مساجد الله یقینا جوړی جمعتون د الله من اغه سوګه آمن بالله وفي النار هم خالدون اور کی ودی همیشه پروتی او نږدې دي دا کسان چې شي د هدایت مندونکو نه اجالتم سقایت الحاج اوس بیا د په دوام کوي وهم داو چې یاره دا مشرکان دغه جماعتونه جوړي دا ډېر خلک دي الله وینا واولائک هم الفائزون او دا کسان دي کامیاب چې دا الله بلار کې هجرت کړی دی او په مال او په نفسونو باندې jihad کړی دی الله یې د دې درجه ډیره اوچته ده او دا کامیاب دي یبشرهم ربهم برحمت منا زیر ورکی دیلرا رب دی په جنت د خپل طرفنا رحمت مراد نه جنت دی ورزوان نو دیدار د الله رضا مندیا یعنی د الله دیدار وو ته نصیب شي وجنات لهم بیا نعیم مقیم او جنتنا چې دی لوی بای کې نعمتنا همیشه د دنیا نعمتونه یې خواغه سورزوی او بیا ختم شي دا زکه کچره دای غره کوي کار د کفر په مقابله د ایمان کې مطلب دا چې ستاپلار دی رور دی نو دا هغه سره د ایمان په مقابله کې دوستی مکوا او د دې نمونه صحابه کرامو ډیره بهترینه پیش کړې و او بیرت ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ یو سړی نه او هغه سټ پرې کو نو سره حال ته پروتو تنه د ابو بیدت ابن جراح رضی الله تعالی عنہ په هغه کې پرتا وا او ته وی ته پوی انشوي ته مالا د پیغمبر په مقابله کې راځي او دا د حضرت ها عبید بن الجراح رضی الله تعالی عنہ بلارو ورته وی ته پوی نشوی مقابله کې راځي دارنګي سہیل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ تور راغستا او هو ته وی وای دا ګیره نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګیره مبارک نه د لاس لری کا راغو ته وستا په سر باندې غوسم زما دشمنی شروع ده دا حضرت سہیل رضی الله تعالی دا مغیره رضی الله تعالی نو ترو او چونګي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګری مبارک ته لاس واچولو نو د پیغمبر مقابله کې بیا د خپل تر پروا نه کړي یو کافرو نبی علیہ السلام سره خبرې کولې د منت د پاره سوال داری د پاره د نبی علی السلام ګیره مبارک ته لاس واچولو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړو ورته وای ها وای دا اوم سود فرج لات د لات فرج وسټي لریکا دا پلیت لاس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکی ګیره نه هغه ما خو منت کولو او ورته وی ابو بکر صدیق ته ډیر نرم دلوي هغه نرم دل ایما او د پیغمبر مقابله کې د هیڅ چا لپاره نرم دل نه دا الله او رسول مقابله کې الله وای دا دوستی ور سره نه کی یو ځل ام المؤمنین بلار راغی هغه کافرو نو هغه دنا بستر راوچا دکړه یو ګټ کې کې خدا پل بلارو واغه وتوی دا ډیره پاکه بستر ده زما د خاوند حضور پاک صلی الله علیه وسلم او ته پلیته ته په دې باندې نشې کېناستې لار ته وای ولی د پیغمبر مقابله کې بیا د هیڅ پروا نه کړې دارنګي صلح حدیبیه په موقع باندې نبی علیہ السلام او دس کولو او صحابه کرامو دا نبی علی السلام دا دس هغه وبر اغستی او په مخ وشتي او په ځان مګلې دا د سره لپاره دا وي تبرک دا تبرک په مدینه کې نو دا په مکه کې نو نه دا د تبرک د لپاره نو دا اصل کې کافر ته خودلا چې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا تویدل خو پرې ده نو اوس دا حکم د مؤمنانو لپاره څنګه دی د پیغمبر په سنت باندې دی مطلب دا یو طرف ته په وعده کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت ژوند کیږي او بل طرف ته ستارور دی استاپلار دی استامور ده ستا ترور دا خور دا وغیرہ وغیرہ وغیرہ هغه خپکیږي یره سو کوم جینو کب سنت طریقه باندې کوما رور خپکی کوا د په سنت طریقه کوما لار خپکی خور خپکی ترور خپکی دا وای ترور وای وای دا زما دا دا یو رارم دی او د دوه واده دی او د کی وخا مخا ټنګ ټکور کو دا زما یو خره دی او د دوه واده دی نو دی کی وخا مخا ټنګ ټکور کو گمراهی بکو دا نه وای چې الله سوئی دارنګي په مړی کې او په هر موقع یو طرف ته پیغمبر سنت دی او بل طرف ته ستار شدار دی الله وی ګور یاد ساته کچره پیغمبر سره مینا کې نو دا رشدار پرېدا دای سره بایکاټ وکا د دای خفغان به سوخت پوری بیا وټیک شي او که الله رسول خفقو نو ځان لبکار وګوري فاولائک هم الظالمون هغه ظالمان دي زمون جرم په دې ملک صرف داري چې مونږ خلکو ته هغه اصل دین خایو او مونږ دا وایو چې کا غم دی او کا خادی دا نو د پیغمبر په سنت باندې او کا نور د پنځپیرانو جرم په دې ملک بل نشتا دا یو لوی جرم ګرځیدو مولیان قاریان خلکو ته دوکي ورګي او خلک دوکه کوي دې لپاره چې خلک بدل شي د دې نوم نه پنځیر خو یو وړو کې کلیو هغه څه جرم کړو جرم یې صرف داو چای خلکو ته د الله دین خو درو نو دنا چې نور څه ونشي نو دی وکړه یو ته وای کله بل ته ته پنځیرې کا دیو باندې وای زه مسلمان یم ها دې کې څه خبره ده پنځیرې کا دیو باندې دا دیو باندې ستاره بلار ټیکا ده چې څوک به پکې پرې دی او څوک به دی وباسي او اصل خبره دای چې دا اصل دین نه خلک خبرېږي نو د باندې ډېر بد لګي دی وای پرې دا چې همدا سي تیار کې براته ای چې مونږ دا حرام مالونه خورو په مشرک او بدعتي باندې قل ان کان باغم وابناکم واخوانکم وازواجکم کني وګورئ په دې ملک له وګرځا تاریخ وګورا د مولیانو تاریخ وګورا یو طرف ته پنځپیریان دي او بل طرف ته بدعتیان دي عزیزان ته دیوبندیان وایي دا دیوبندیان نه دي دا د دیوبند دشمنان دي ځکه د دیوبند اصل مقصد دا چې خلکو ته د الله توحید وکایا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت وکایا او خلک د شرکیات او بدعات نه وباسا نو دا چې ځان ته دیوبندیان وای برای نام د دې تاریخ وګوره چې کم مولا ځان ته دیوبندي وایي نو د په جمعات کې به بدعات کی خدای په پاره باندې رد نشي کولای ولی الته کې امامتي خطا کیږي پیسې ختميږي د د په معاشره کې به دمتوب کیږي گمراهي بکیږي خدای په پاره باندې رد نه کیږي ځکه بیا پیسې نه ملایږي بیا باجی صاحب خپشي بیا به ملک صاحب خپشي او بیا به بل صاحب خپشي او د پنځپیرانو تاریخ وګوره الحمدلله د کله نه چې دا تحریک شروع شوه دی نو د یو وړو کی چړنی نه راواله تر اخیری استاد او مشر پوری چرته با د الله نه علاوه د بل چا نه تمونه کی او نه د جماعت پروا کوي نه د مال دولت نه د تنخوا او د لالچ خدا بکای چې خلکو ته اصل دین خي زګر اغي زړه کې درد دی چې دا خلک د جهنم نه بچي دی با فساد بکای په معاشره کې او چې نور څه ونشي او یکم شوالو د وړو کې اختر رضوا نبی علیہ السلام ځان سره دول زره صحابه کرام روان کړل او په وازینو ورغلل سلور زره کسانو داغی تیراندازو نبی علیہ السلام چې جهاد شروع کولو داغی غشی شروع کړل صحابه کرام تسنسول او حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ولاړو هغه غشي وشتل او نبی علیہ الصلات والسلام هغه توی ارمی ایو الغلام لا زوارا ولا ولا وبادر ننګیالیا فدایتک بی ابي و امي زما مور پلار دې تان قربان شي زما مور پلار دې ستانه قربان شي نبی عليه الصلاه والسلام په سپین قچر او باندې ناستو आवाज کولو ان النبي لا كذب ابن عبد المطلب ز پیغمبر ما دروژن پیغمبر نیما او زه د عبد المطلب د خاندان نیما بل خاندان خي پیغمبر आवाज کوي انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب دا سه نر پیغمبرو میدان ته په مخ کې باندې زی لقد نظركم الله في موادن كثيره او دا مخکې سره رب دالي چې د ټولو خپل خپلوانو نه دی بایکاټ وکړو نو وی کوم بس پروا مکوا الله دې امداد کوي کنه وګوره جنگ حنین کې الله ستاسو امداد کړو لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرا تاکی سره الله ستاسو امداد کړو فی مواطن کثیرا پزاینو ډیرو کې فی مواطن کثیرا پزاینو ډیرو کې و یوم حنین نه بورز د جنگ حنین پس د کال دی نه چې داری مطلب دا چې مشرکان اغي نجس دي پلید دي او دا کال چې تیر شي الله وی بیا د مسجد حرام ته ناراضي زمونږه استاد محترم فرمایل وای ا حضرت شیخ القرآن نور الله مرقدو او ز خبر شوم یو مشرک و باغ دور کی مولا هغه بیت الله لتلو حج لا ملګری را جمع کړل او ورته وي څوک بلار شي چاوي فلانه چاوي فلانه شیخ القران رحم الله ز خپل ازم داش چې ګډي واغستو او لاړو ورپسې چې لاړو دالته کې دارو چې کم گورنرو هغه دور کې دا غسر ملا شو ورته وای چې دا ستا جمعه بیت الله تا او ستا د علاقې دا حرم شریف تا مشرک راغلی دی لوی مشرک راغلی دی نو یا ډیر سا سړیو بیا غدا ډېر تکبر انداز کې وي چې یارا سوګونو مونږ له وی زور کړی دا نو چې قران وای ما وته وی چې خالفت الله او رسوله تا دا الله او رسول خلاف کړی بیا غدا سي کرسي کې تا او راته سړي وي اما خالفت الله او رسوله دا الله او رسول خلاف دې کړی یا ما ته ویلې اما ازګه قران کې الله وایي انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا مشرکان پلیتی مسجد حرام ته نه راځي نو حرام سخت خلک دي ډیر سخت خلک دي او یو صفت بګشتا چې دلیل ورته پیش کینو دا غي مخ کې بیا اسم نه وایي قران او سنت مقابله کې بیا اسم نه کوي وی هغه چې دا آیت اوریدو په جړا شو او ما ته وی چوک تو مینوان مالې پته راکا وی ما ول پته ورګړه نو راوی وختو چې کیناستو غیر چاپیرا مناظره جوړه شوه وای ما وتوی چې دې سړی په خپل کتابونو کې شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله ته کافر ویل دي علامه ابن قیم رحمه الله ته کافر ویل دي او دل تاسو ویزه ورکړی دا وای او عرب خو په ابن تیمیه ابن قیم باندې ځان وجنی رحمهم الله یا غو وی چې نه مان دي لیکلي مان دي ویلي او مان دي ویلي انکار یو کو زر مې ورپسې کتاب راوېستو وی ما دا کتاب د چا دی دې پاسه دې د نوم لیکلې مولوی حمد الله د ډاګې وای چې ما د کتابو غلو انکار خو نه شو کوله بیا دا زما کتاب دی بیا غپاڼه میرا واړولا چا کم کې د لیکل کړیو به ما یو ګورا دې کې سلی کلی دي اوس دا گورنر ګوري هغه چې وکتل نو هغه فورن وی اوی داګه ملاوي چې نقل تو من الكتب ما دا کیده د کتابونو نقل کړي دا شیل قران خدا سړیو هغه ډېر وختي کیسې نه کولې زره وته وی اتا تا کې دو املا بس کتابونه کتابونه پرېدا دا سره چې لیکلي دي د دې عقیده لري او کنا دا منی او کنا سړی اریان شو وای ا گورنر وی چې حالا انچی راوړی چاړه راوړی د دنه د جبه کټ کوم دلته دا سه الفاظ څنګه لیکلی دي وای زری وی چې نه بس توبه باسم او زوی ما من کفره ما فهو کافر من فسقه ما فهو فاسق چا چې او چا چې د دواړو د فاسق وي نو هغه فاسق دی او باغی کیسټ کې اوس هم موجود دي دا आवाज وی انظروا لهذا بیت الله ما جئت للمشاجرات والمناظرات وای دی بیت الله ته وګورئ دی حرم ته وګورئ زمونږ نظرول نه امرال شي قران مستي پرېدم چرتا پاکستان کې غوړه سره سم نه منې او دا وسم خلک دین اوس به منې وای وی هغه گورنر وی چې جواب دې پرې کوی ما نه جواب دې ما پرې کوا خو په یو شر ویسا حمایت دې چې پاکستان ته لاړ شي نو دلته چې کوم اعلان وکړو دا والتم کوي او دا به وای چې ما علامه ابن قیم او ابن تیمیه رحم الله ته کافر ویلیو او زه نوم پوه شو زه دا غینه توبه وباس وی دا چې بالکل بالکل منم ارز منم وسال ته وی تکلیف بستر ګولې دو کله چې دل ترالو دلته چې ما خو یې د وجه دا خبره کړې دي دلته بیا ما شرکیات او بدعت شروع کړي دا ځان د چې دیګ بندیان وای د دې مشر دی اوس الله له ورغلې دی الله له جواب ورکړي داسې شرکیات او داسې خرافات چې هغه په کوم کتاب خپل کتابونو کې کوم لیکل دي انو داسې ډېر مشرکان هم نه دی ویلي دا اولیاء بارکی وای وینصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم دا اولیاء کرام د خپل دوستانو امداد کوي او دشمنان هلاکوي دا د خدای صفت نه دی چې دا مشرک نه په دنیا کې نو بل مشرک بیا چرته دی او دا د دې سرپرستو د ټولي صوبې انما المشركون نجس و هدایت می وته وی فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا د نږدې نشي مسجد حرام ته پد کال نه چي دالي وان خفتم عائلتن فسوف يغنيكم الله حتا یعطو الجزیه عن ید تر دې چې ورکی جزیه په خپل لاس وهم صاغرون او دی وی ذلیلا دیو جنا کافر چې د مسلمان په ملک اوسېږي دا یې لپاره شر داري چې دیو په لاس باندې جزیه ورګي په خپل لاس به ورګي مسلمان لوي ورګي دویم دا چې دیو ځان سره اصليان نه ګرځي او دریم دا چې دی با د خپل دین شاعت نه کوي سلورم دا چې دی با عام په بازارونو کې نه ګرځي خلکو سره و میل ملاپ نه کوي دا وای زمیان دي زمی بداسي چاغله د کلاو چوټ ور کړې اصلیا ګرځي ځان سره او لکه د بدمعشانو په ملک کې ګرځي دا خو زمي نه ده خو بدمعاش دی د ذمی کافر د پاره دا شرایط دي چې دی به اصلیا نه ګرځي دی به عام نه ګرځي دی به چاله دعوت نه ورکړي د خپل دین او د دې به ځان له مرکزونه نه دا نه چې دی له ځان له مرکزونه ورکړي دي حتا یوت الجزیه عن ید وهم صاغرون وقالت اليهود زير ابن الله د دې ځای نه دوی مېسه د سورته او په دې کې بیان د اهل کتابو ویل با یهودو زیر زوی د الله دی ویل با نصارو مسیح عیسی علی السلام زوی د الله دی ذالک قولهم بیافواهم دا وینا د دې د بخلو د دې باندې یزایونا مشابهت کوي د وینا دای کسانو من قبلو چې مکی د دینو د پیرانو مليانو نه خدایان جوړ کړیو یو ځل حضرت عادی رضی الله تعالی نور علی او نبی علیہ الصلات والسلام ته وای وای دا الله رسول مخ ورته خدایان نو ویلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل ایو چې کم شي ته حرام وي او هغه به حلالو تاسو به ته حرام وي کنه وي او کم شي ته چې هغه حلال وي هغه به حرامو تاسو به حلال ګڼلو کنه وي او وي دا کې ته خدای ته وي کنه چې د پیر او د مولا په خله باندې حرام او حلال جوړ کړی دي وما امروا الا ليعبدوا الا واحدا او دای ته حکم نه کړی شي مگر د دې خبرې چې عبادت وکړي د الله حاجت روای کیو لا اله الا هو نشتا حاجت روا مگر د الله دی سبحان هو اما یشرکون پاک دی الله داینا چې د شریکان جوړي الله سره یریدون یطفئ نور الله بیافواهم غواړي دی چې مړګي نو ارنا د الله اخلو د دی باندې ويا بل او انکار کې الله دار یو شینا الا یتم نوره مگر کا پورا کی خپل رڼا لرا ولو کرے الکافرون اگر چې بدګنی کافرانه والذي ارسل رسوله بالهدى اوس ترغیب ورکړي اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترغیب دا نبی علیہ السلام تابعداري ته والذي ارسل رسوله بالهدى الله ذات چرا لګل دې خپل پیغمبر په هدایت ودین الحق او بدین حق باندې یظهره علی الدین کله دې لپاره چې کار کی غالب کی دی لرا په دینونو ټول باندې ولو کرے المشرکون اگر چې بغنی مشرکان یا ایو الذین آمنو اوس د فدوام دا غړغړ مولیان دي لولې پټکی والی دي دا غټي غټي جوسي او غټي تانی دي نو الله جواب کوي ويسدون عن سبيل الله او باندې خلق د لارې د الله نه الله وی ډیر مليان او پیران د خلکو مالونه خوري په غلطي طریقې باندې اوسم ډیر مليان داسي د درې می خیرات خوري د ړومبې شپې ماقام خیرات خوري سلويختی دای خوراک کوي د کال خیرات دای خوراک کوي په واده کې اجړاګان او دمتو و گمرايو شي دای خوراک کوي او وی مولا وی پیر پیر سیب دا حرام نه دي چې ته خوري خو صرف دنیا ته کار ویلې وقاتل المشرکین کافا اوس حکمت د جهاد او د قتال جنگ بچا سره کې وقاتل المشرکین کافا جنگو کوي د مشرکانو سره پورا پورا کما یقاتلونکم کافا څنګه چې دی جنگ کوي تاسو سره پورا پورا یعنی جنگ دا چا سره وکړه نسو شهور و تاخیر و دا میاشتو رستواله دیتا وای نسو شهور لکه رمضان کې به دشمنو نیو بیا به وی چې اوس بسار روزي نیسو سوال کې به دیر روزي ونیسو نو بیا به سوال کې نیولې دای تاخير کولو یا زیادت پر روزو کې روزه کې به زیادت کولو باچای بیمارو نو یې کدی خشو نو مونږ به د دیر شو سره یو سو نور مونږ سو نو بیا به زیاتواله به کولو الله رب العالمین وای چې دا هو زیاتواله په کفر کې دی او دارنګي چې خلک بیونیول وی خیر یا شورې اورم برستو کو یا ایو الذین آمنو د دې ځای نه درې مېسه د صورت او په دې کې بیان د منافقانو او دریش پیتا او صاف قبیعه د منافقانو ذکر کړي ا دا زګه چې منافقان ا د دې نقصان ډیر زیاتو کله چې منافق نقصان دین لور کوي نو الله وی ښکارې کې خلکو ته زګه چې دې بیا نقصانونه کی نو دریش پیدا او صاف قبیحه د منافقانو ذکر کړي ادریش بیتا اوصاف قبیحہ د منافقانو ذکر کړي ځکه د نبی علیہ الصلات والسلام عمر مبارک دریش بیتا کالو اشاره دی دا چې د منافق اعتراض هغه تر مرګ پوری دا یې نخلاصي کنا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو امنو ته زکوي چې بظاهر خو ایمان راوړې وکنه وګو منافقانو او ا بظاهری خو ځان مؤمن ګڼلو اذا قلتم الى الارض نو تاسو درانه شي زمګی تا مطلب دا اول صفت د منافق اذا قلتم الى الارض زمګی تا درانه شي سستی اگر کې پیدا شي سستی دا ډېر بدترین مرض دی کله چې انسان کې د سستی مرض پیدا شي نو دغه منافقت راشي اوله پوړای د منافقت د پاره هغه ناراستی ده هغه سستیا ده یاره سکوما دومره عبادتونه وکوما ټول ورځ به ځان کړو ما سکوما مړه ټول ورځ به درس لناسته ما دا دومره ځان به کړو ما اول صفت د منافق اذا قلتم الى الارض سکو مړه jihad لبزما سکو مړه د الله دین لبزما کور کې و پارام ناسم اذا قلتم الى الارض تاسو درانه شي زمګی دا دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کولا او صحابي ته دعا کوي قل زستانه پناه غواړم دای غم نه چې سبب نه معلوم او دای غم نه چې سبب معلومي او پناه غواړم پتا سره د کمزورتیا او سستیانا او پناه غواړم پتا سره د بوزله او د بخل نه او دارنګي د دا قرض زیاتې دونه او د خلکو د ضرورتیانا زکه چې د دې اتو سيزونو د لاس د انسان نه د الله دین پاتې شي ارزیتم بالحیات الدنیا دویم صفت د منافق ایا تاسو خوشاله په ژوند د دنیا باندې من الاخره د ثواب د اخرت نه دویم دا چې د دنیا سره به مینه پیدا شي د دنیا ګټه لا او د دنیا فائدې لا په منډه رواني او کدا الله دین او ته وایي د قران نو ورته وایي دا غیله بیا ملا ماته د دنیا لپاره سفر کولای شي د دنیا لپاره تکلیف برداشت کولای شي د دنیا د پاره جیلم برداشت کولې شي هغه ته مغاړې خي مرګ ته مغاړې خي دارنګي ګرمه او یخنه ته نه ګوري او سفر ته نه ګوري خدا الله دین ته نو لری سفر خو سه کور کې د الله کتاب اوریدو ته تیار نه دی کور سره خوا کې د الله کتاب اوریدو ته تیار نه دی دنیا سره محبت زیات شي دیو جنا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وای وای تاسو باندې به دشمن زور ورشي یو صحابي ته پوس کوي دا قلت د وجنا الله رسوله په دې وخت کې به مونږ ډیر لګیو نو نبی علیہ السلام نه کله به چې صحابه کرام وفات کېدل دای به خوشالېدل الګا حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ کله چې مرض الوفات کې دی نو بیهوش دی او بیبي بی ورته ناسته دا جاړي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته وای چې کله اوش کرال ولې جاړي آی وته زکا چې تو وفات کیږي بلال رضی الله عنه ته وی وکمکلی جاړه ما غدن القی محمد و اصحابا اوس خو زما د کاروان دی وخرالو د لو وغرالو اوس خو مزه دنیا کې می تکلیفونه برداشت کړیو دنیا کې می فزان باندې کانی برداشت کړیو په دنیا کې می پتاو دو شګو باندې کانی را باندې خودلې شیو هر تکلیف ما تر رسیدلې اوس خو زمانه خوشاله وخرالو صحابه کرام ایو خوشاله دل مرتا او مسلمان اوس د مرګ نه یریږي او مرګ بدګنی زګه د دنیا محبت زړه کې راغلي دي او د مرګ د پاره تیارې نشته ټول کال مال دولت ګټي نو دا یو میاش د رمضان المبارک د الله کتاب لنه شي ورکولې دل دې املا ماته دا محبت د دنیا پزړه کې راشي فما متاع الحیات الدنیا نو دویم صفت د منافق دا چې د دنیا محبت ډېر زیات شي او دومره به زیات شي چې د دین مقابله کې دنیا له توجه زیاته ورکی فما متاع الحیات الدنیا ندا سکا د ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې مگر لگا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما کتا سولار نشي بدین د الله کې نو عذاب بدر کی تاسو لر عذاب دردناک ويستبدل قوما غيركم او بدل کی برا ولی تاسو لرا قوم علاوه تاسو نه ولا تزرو شیا او تاسو zarar نشي ور کول الله د سشي سم مطلب الله وای کته د الله دین د بار لاړ نشي قران لاړ نشي قران نه زګي الله وای ما ته دې ضرورت نشتا ما ته دې ضرورت نشتا بل قوم بز پیدا کم هغه ول الله سره مینا کوي دا الله کتاب سره ومینا کوي دا الله دین سره ومینا کوي تا ته مې ضرورت نشته مړه توای چې ګنی دا قران ما ته محتاج دی دا دین ما ته محتاج دی نه مړه ته دا الله دین ته محتاج دی نو کچره تا قران وریدو از د دې کړو غره کې بند کړی ټر ټر کې باندې لکه کچره تا دا الله دین زده کړو قران دې زده کړو فائدہ به تا ته ملاوي شي او کچره دا الله کتاب دې زده نکړو نو قران تا ته محتاج نه دی الله تا ته محتاج نه دی بل څوک به الله پیدا کی ولا تذرو شیا تاسو زر نشور کولې دی الله لس شي والله ولا كل شيء قدير الله دې بارو شیبانی قدرت والا الا تنصروا فقد نصره الله کچر تاسو سن امداد نه کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د سنن د پیغمبر فقد نصره الله نو تاګي سره الله امداد کړو ددا اذا اخرجوا الذين كفروا کلا چې راوي سلو دل راي کسانو چې کو فرکلو ثاني اسنين دویم د دوونه چې یو سړی د صحابیت د ابوبکر صدیق نه انکار کوي نو بغیر د شک او شبهه نه دی کافر دی زکا چې د قران د آیت نه انکار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین حکم کو د هجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې روان شو او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی تبا زما په بستر باندې ودشي او امانتونه به خلکو لور کې واپس به سار راشي نو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ملګری حضرت ابو هريره رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره روان شو دا هغه غلام او عامر ابن فویرا هغه ځان سره بوتلو او بیا وتلو راتلو او حالات وروړل نو غار سور ته لاړل او باغې کې پناه واغستا بهر طرف نه الله رب العالمین جولاګي راوستو هغه دنه جال واچولا کافر رالل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتو چې کله دی غار ته راورسېدل د ابوبکر صدیق رضی الله نبی علیہ السلام ته وی حضرت ای دی راورسېدل نبی علیہ السلام ته فرمایي ما ظنک بسنین الله ثالثهما په هغه دوو کسانو دې څه ګمان دی چې الله یې دریم دی مطلب دا چې زموږ سره دریم الله دی اس پروا مکوا لا تازن ان الله معنا بغم جن کی گائے کین اللہ مون سره دی فانزل الله سکینته علیها نراولی کړه الله اطمینان لتبعوکا نو دی وستا تابیداری کړو مطلب دا پیغمبر دی وی یره وای که سامان نږدې وي او سفر درمیانه وي نو موږ ستا مرګري شو خو څوک دومره لري چرته تلی شو نو منافق لرم نشي تلې نو نږدې هم نشي کار کولې د الله د دین ځکه دغه ناراستی وي د ناراست شي ولکن باودت علیم الشقا سلورم صفت د منافق لیکن سشه بدی بانی سفر کول بدین د الله کې منافق له الله په دین په باره کې سفر کول ډیر ګران دي د دنیا د باره او بهر ملکونو ته ځي او دارنګي په کلونو کلونو به سفر کوي پروا ویني ځکه مال دولت ګټي او کدا الله دین ورته وایي نو هغه له بیا ملا ماتي سفر غوسه د کور نه بهر نشي راوته نو وسيالفون بالله لو استطانا دا پینځم صفت د منافق او زردا چې دیوا قسم نخری په الله کچره وسوي زمونږه نمونږ وتلیو تاسو سره یره قسم په خدای که زما طاقت وینو زه به تاسو سره ناس کوم سوګ مې یاره نو بس طاقت مې نشته چې تا سره کینم طاقت مې نشته چې تا سره ملګرتیا وکم شپږم یو لګونا انفسهم الله وی هلاکه خپل ځانونه ځان هلاکو د الله یې څه نقصان نه کړي والله یعلم انهم لکاذبون د کېل کود تماشې لپاره دوه ګنټې درې ګنټې کېناستې شي خو د قرآن لپاره املا ماتوي دروغجن دي عفا الله عنک لما اذنت لهم پېغمبره الله معافي کړې ده تا ته یعنی نه دی خو دې الله په تا باندې ملامتیا او دا جمله دعایه ده دا نه چې ګني پیغمبر ګناه کړې و لکه یو سړی چی بل چاته وایی فلانی سلمه الله الله دی د بیماری نه بچ کی نو دا مطلب نه چی هغه بیمار دی بلکی مطلب دا چی الله هغه ورته دعا کوي دارنګ نبی علیه السلام ته الله دعا کوي لما زنت لهم اولی تا اجازه دو کړو دایتا حتا یتبینا لک الذین صدقوا تر دې چې ښکار شي تعالی کسان چې رښتینی دي وتعلم الکاذبین او تا پیژندلی دروغجان هغه دروغ ویونکي منافق له اجازت مو ورکوا چې پته ولګي چې دوست دی او که دشمن دی دا هغه د طبیعت خلاف کار وکا چې بیا پته درته ولګي ځکه چې د چا په طبیعت رواني چی دی څه وایی او ته هغه کی بیا خو د هر سړی ملګری دی مسلمان خو څه بیا خو د کافر هم ملګری دی چی ته د هغه په طبیعت روانی دا لا څه خبره ده هر څه به زما په طبیعت کې نو اله به دې ملګری دا ملګرتیا ده دا شاګردی ده دا مینه دستا تاسې خو وې ځان قربانوم او دا کوم او دا کوم خو کله چې وخت راشي بیا وې نه هر څه به زما په طبیعت کې منافق چې ښکار کې نو په دې طریقه چې دا هغه طبیعت خلاف وکا لا استاذنک الذین یؤمنون بالله اجازت نه غواړي ستانه کسان په وخت تکلیف کې وارتابت قلوبهم نهم صفت د منافق او په شک کې دي زړونه د دوی فهم فی ریبهم یترددون نو دوی دي په شک کې لا لا شک کوونکي لسم صفت د منافق دی به شکونه کوي دا منافق یره که داسې شو یره دا ولې شو یره داسې دا شکونه به کوي یو لسمه ولو اراد الخروج لا عدو له عدتانا کور کی کینئ ځه هغه کور کی چی ناست یی نو هغی سره کینئ کور کی څوک ناست دی څوک ناست دی کور کی ښځی ناست دی ځه منافقه خزولیا ښځو سره کینه کور نه بهر راونوځي ګوره وقیل قدو مال قائدین خزولیا ښځو سره کینه چې په هغې باندې تا ته تکليف ورسېږي، د شر او فساد خبرې به کوي، کارونه به کوي، او څوارلسم، ولاوضعوا خلالکم، او چغلي به کوي په مينځ تاسو کې، دا منافق، د ده به بل کار نه وي، دی به ستا خبره بل ته وړي، د بل خبره به تاله راوړي، دا حديث کې راځي، من نقل اليک فقد نقل عنک، چې تاله څوک د بل خبرې کوي، په دې باندې پوهه ده چې ستا خبره بل ته هم کوي نو معلومه ده شو چې کم سړی تا ته د بل خبرې کوي په دې باندې پوهه ده چې ستا خبره بل ته هم کوي اونه کې داسې بے وقوف ته خبره داسې دل سړی ته خبره مګه چې هغه تا ته د بل خبرې کوي ها دارنګ یو نیم سړی او زنانو کې ډېر داسي وی خورې فلانې تاسو خبرې کولې خو زما به ورته وی ټیک به وته ما ولی ما ته خبره کې څه ضرورت دی یره وای فلانی تا به خبره کولې او لګیا او تا به سي خو زما خبره ورته نه کې وای ټیک به وته ویم ولا عذو خلالکم چې بیا درته نه وای چغلی به کوي بمه تاسو کې ستا خبره بدل راوړي او د بل او د بل کار نه منافق ټول اورځه دی د یو خبرې بل ته کوي د بل بل ته کوي دې لپاره چې معاشره کې فساد جوړ کی پیلسم صفت د منافق یبغونکم الفتنه لټای تاسو کې مصیبت د منافق کار بدای چې دی و چغلی کوي د دې لپاره چې دوه مسلمانان دا خپلو کې روان کی او دا فساد دا صفت په زنانو کې ډېر زیات دي، خو نن سبا د زنانو نه په سړو کې د هغې نه زیات دی. سړو هم د زنانو هغه صفت راغستی دی او دا اصل کې د منافق صفت دی چې د یو خبره بل له کوي او د بل بل له کوي د دې لپاره چې دوه مسلمانان په خپلو کې روان کی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، لا يدخل الجنة قطات. هغه سړی چې د دوو په میانځ کې خبرې وړي راوړي، په هغه باندې د جنت بوی هم حرام دی. نو دې وجې نه مسلمان له پکار دي چې د دې څیزونو نه ځان وساتي. د خیر خبره نه شې کولی، ولې د مسلمانانو مینځ کې فساد جوړوې؟ پنځلسم صفت، یبغونکم الفتنه، قرآن صرف د اورېدو لپاره نه دی، د عمل لپاره دی یو زنانه داسی چی هغی د قران اوریدو نه مخکی دا عمل کړی وی نو هغی له پکار دی چی الله له توبه وباسی او د هغی نه بعد بیا دغه عمل نه کوي د زنانو مینځ کی وړل راوړل نه کوي دارنګی نارینه وو کی څوک داسی سړو کی چی هغه چغلی کوي خبرې وړي راوړي نو هغه له پکار دي چې توبه وباسي او بیا نه کوي یبغونکم الفتنه لټوي په تاسو کې مصیبت دا منافق دې ته ډېر په انتظاري چې دله کله تکلیف ملاو شي چې زه خوشحالي وکم وفیکم سماعون لهم شپاړسم صفت د منافق او په تاسو کې جاسوسان د دې لپاره دیبا د قرآن لا به غوږ نه ږدي، دی به قرآن نه اوري، خو دی به قرآن دې له اوري چې دی به نن په چا باندې رد کوي چې زۀ خلکو ته ووایم دا سماعون لهم جاسوسان دي، دې لپاره یې غوږ ایښی چې یاره دی به اوس په چا پسې خبرې کوي چې مونږ یې ورسوو هغۀ ته دا منافق دا جاسوس. د حوادثو د زمانې دا منافق به په دې انتظار وي چې کله په د باندې تکلیف راشي چې موږ په خوشحالي وکړو اوس هم منافقان دا کوي چې په موحد باندې تکلیف راشي نو دوی ډېر خوشاله وي اورګه وای چې بیا نه کوي مړه اورګه دا خوشو چې داسې وشو خوشو دا چې تکلیف ورته هي منافق وای اخکار شي کنه وقلبو لك الامور او ته انتظار کوي تعالی دا حوادثو د زمانه منافق چې کله منافق صفات پکې ویني او د داسې وکي واخه خو تم پکې ما ته پته نه و نو دیو جنا کوشش دا کوي چې په هره طریقه باندې وي چې د حق بیان دباو کړی شي چې خلکو ته ونه رسیږي خلکو ته بیان نشي چې دا حق دی او دا باطل دی ولی بیا خو د خلکو سترګې کولاو شي شلم صفت د منافق ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې هغه وایي اجازت راکړه ماته او ما ګند کې مه اچوه. مړه وایي بس ما پرېږده، موږ خپل کار ته پرېږده، ته خپل کار کوه. الا فی الفتنة سقطوا خبردار! په ګند کې دی غورځېدلي دي. فائدہ ورسی نو دې به باندې ډیر خپای پریشان ای ستا خلق قدر کی عزت کی او ستا بیانو کی و صفات سره نو منافق به ډیر خپکیږي وین تو صرف کا مصیبت نو کچره ورسی تا ته مصیبت یقولو دی وی قد اخذنا امرنا من قبلو تاکی سره عمل کړمګه په خپل رائے باندې مخکې د دینه ويتولوا وهم فرحون او دی او دوی مستی کوونکی اورې کوي چې بیان کوي زمون خبره نه منله اوس به ته پته ولګي قل يصيبنا الا ما كتب الله لنا و پیغمبره لن یصیبنا هیڅ چره به ونه رسیږي مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې الله مقرر کړی مونږ ته مړه مال چې الله کوم تکلیف لیکل دي هغه به مال اسوم رسیږي منافقه ته مخ خوشالېګا امام احمد بن حنبل رحم الله کله چې هغه له سزا ورکولا نو یاغه به आवाज کولو قل هل تربصون بنا وای پیغمبره تاسو انتظار نه کوئ په مونږ باندې الا احد الحسنیین مگر یو د دوو فائدونه یا به مونږ ته شهادت ملاو شي او یا به غنیمت ملاو شي دواړو کې زمونږ فائدہ ده تاسو انتظار نه کوئ په مونږه مګر یو د دوو فائدو نه او تاسو انتظار کوئ مونږ به انتظار کوو دارنګي منافق د الله وای مال لګوا کا فزور یو کا په خوخي الله وای ما ته منظور نه دی زه نه قبلو ما ځکه اخلاص پکې نشته انکم لکنتم قوما فاسقین سلیرشتم صفت د منافق یقینا وای تاسو قوم فاسقان وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او ندی من اکړه دی لرا د ملکونو د منفقاتو د دینا مگر دا خبره انهم کفروا بالله پینځشتم صفت د منافق چې د انکار کړو پایا تند الله او رسول الله ولا یاتون الصلاه الا وهم کسالا او ناراضی کار د دین دا د مون ذکر یو کو او مراد نه هر د دین کار دی الا وهم کسالا مگر دی وی سست شپږشتم صفه د منافق الا وهم کسالا مگر دی وی سست دا منافق همیشه د دین کار لملاماتای قرآن له سوس پوس رارواني اول خو راځي نه او چې راځي نو ناراسته سره به راځي جهاد کې به ناراستی کوي دارنګ منځ کې به ناراستی کوي هر یو د دین کار پای کې به ناراسته ناراسته کی وشتم صفت د منافق ويحلفون بالله انهم لمنکم قسمونه به خوري په الله يقينا دی تاسو ملګري دي. مړه قسم په خدای چې زه تا سره ملګری يم بلکل زه تا سره ملګری يم خو بس لږه کارونه دي او دا دي او دا دي بس قسمونه به خوري وما هم منکم الله وايي نه دي دا منافقان ستاسو ملګري. ولکنهم قوم یفرقون دیرشم صفت د منافق لیکن دای دی قوم یریدون کی دا منافق نهایت بزدلا یروی اسینا چې ما ته تکلیف ورسی ما ته نقصان ورسی یو دیرشم صفت د منافق لو یجدون عمل جان مغاراتین کچر دای ویني زائد پناه دا منافق اے بلګی په صدقو کې یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کوټونو راغلیو نیو کس ړوندو مخرمه خبر شو بچی له وی معبوزه کله چې راوستو نبی علیہ السلام ته زویل چې پلار می بار ولاړ دی نبی علیہ السلام کوټ راواغستو او راووتو مخرمه لې ورکو نبی علیہ الصلات والسلام ویا مخرمه والدا داغه رضیه مخرمه مخرمه خوشاله شو منافقانو عیب لګولو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام الزام لګولو په صدقاتو کې وی په خپل طبیعت باندې صدقې تقسیمای دا مشر لپاره منافق داسې کوي ومنهم من يلمزك في الصدقات بعضی د دینا هغه سوق دی چه الزام لګی په تا باندی په صدقو کی فإن اعطو منها رضو دیر دیر شم صفت د منافق که چر ورکړی شی دی ته دا غی نه نو خوشحالی سلور دیر شم وإن لم يعطو او که چر ورنکړی شی دی ته نو اذا هم يسخطون نا صافه دی غصه غصه کی دا منافق چه کلا دلا صدقاتو کې څه ملاو شي نو دې ډېر خوشاله وي او که ملاو نشي نو بیا غوسه وي منافق اوس هم الزام لګي یره وي دا پیسې دل د کم ځای نه را لې دا پیسې دا دومره پیسې چې ټول ملک را جمع کی نو دا چرته لګي دا ټولي دنیا نه پیسې را روان دي او دا وګوره فلانی ځای کې بنگلې جوړ کړې او فلانی ځای کې دا وګړل منافق همیشه الزام لګی بل کار نه سیوا د الزام نه باغ انسان باندې الزام لګی چې هغه د پیسو ضرورت هم نه وي هغه لا الله رب العالمین دومره ورکړي چې د خلکو پیسو ته حاجت هم نه وي نو هغه انسان هغه به الله له څه جواب ورکړي چې هغه په پاکو استو باندې الزام لګي د صدقاتو او دارنګ د پیسو چې مال خړلې دی او د خلکو مالونه خړل او بیا نور نه هغه چا الزام لګی چې داغه نه ایمان زده کړی داغه نه قران زده کړی استاد دی نو چی په هغه الزام لګی د هغه نه غټ منافق به بل څوک وي ها وای پیسې وخوړلې دا خو اصل کی خبره بل څه وي الزام مخې ته کی د دې لپاره چې بدنام شي او نور مقصد یې څه بل څه وي او پای کې الله ناکام کی یو ځلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت سعد رضی الله عنه بارک رپورټ راغی وای دا د بیت المال نه غلا کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تحقیقاتی کمیټه جوړ کړه چې لار شي او معلومات وکړي هغه چې معلومات وکړل نو د دې سړی دا خبره درو وا د ځان نه الزام لګولیو صادر ضلعو زنور اسم نه ما خو خیرې وکړې هغه سړي ته او وی وی اللهم ان کان عبدک هذا کاذبون فاتل عمره وارز بالفتن اے الله ستاره باندې چې بما الزام لګولې دي که چېرې دی دروغجن وي نو زه عمر زیات کړي، ډېر عمر وله ورکړي، او الله ترې په مصیبتونو او تکلیفونو کې مبتلا کړي، ښېرې ورته وکړي. او بیا راوي وايي، وايي ما به لیدو، لاره کې به ناست و، کلما مر علیه جاریة سپینه ږیره یې وه او بوډا کړشه په خوله یې نیولې وه، او په لاره کې به ناست و، کله به چې جینۍ تېرېده نو هغې باندې به یې سکونډې لګولې، هغې له به یې لاس اچولو، ذلیل او رسوا شو او بیا ویل به یې، اصابتنی دعوة سعد، زه د حضرت سعد خیرو واله یم، چا چې د پاکو خلکو خیرې اخیستې دي هغه الله ټول عمر ذلیل کړي دي، ولې بدنامې لګوې؟ په هغه پاکو خلکو باندې که د هغوی د زړه نه درته ښېرې ووتې، الله به دې ټول عمر ذلیل او رسوا کړي، اذا هم یسخطون، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله، او که چېرې دوی خوشحاله وی په هغه څه چې ورکړی دوی ته الله او رسول د الله، او دوی وی کافي دی موږ لره الله، زر دا چې رابه کړي موږ لره الله د خپل رزق حلال نه او رسول د الله. ان الى الله راغبون یقینا موږ الله لرتون کیو اوس مصارف د زکات ذکر کړي چې کله ته زکات ها ورکه داول د زکات زایو په جنا انما صدقات للفقراء والمساکین یقینا فرض صدقات د پاره د فقیرانو مسکینانو والعاملین علیها عمل کوونکي په دې باندې عاملین بیا هغه ته وي چې بشري حکومت کې کومو کسانو به زکات راټولولو هغه ته بیا عاملین ویلو خو کتاب الخراج کې امام یوسف وی والقضات لم تعطى شيء منه قاضیانو له بس شي نشي ورکول دینه ومنهم الذين يؤذون النبي پینځه درشم صفت منافق بعضې د دې منافقانو نه هغه څوک دي چې تکلیف ورکوي پیغمبر ته ويقولون هو اذن او وای دي دا ورېدونکي د خبرې د هر چا دي قبلونکي د خبرې د هر چا دي مړه وي دي د هر چا خبره اوري دا په خوای مليو اوسم دا وای منافقه کوشش به دا کوي چې د پيغمبر وارث د قران خادم هغه له تکلیف ورکي قل اذن خير لكم وا پیغمبره اوریدونکو د خې خبرې تاسو لا ایمان وړي په الله او تصدیق کوي مؤمنانو له رحمت یا کسانو له ایمان وړي تاسو نه والذین یؤذون رسول الله یا کسان دلته وای رحمت للذین آمنوا منکم مؤمنانو له رحمت دی او بل ځای الله وی رحمت للعالمین ظاهری قران آیاتونو کې ټکراو دی جواب آسان دی چې نبی علیہ الصلات والسلام چې تر سو ژوند دیو نو د ټول عالم د پاره رحمتو او چې وفات شونه د مؤمنانو د پاره دی یا دویم دا چی فایده د رحمت نه مومنانو واغسته والذین یوزون رسول الله هغه کسان چې تکلیف ورکړي رسول الله ته ویالفونا بالله قسمونه خریبا الله باندې لکم تاسو لا لیرضوکم دې لپاره چې تاسو خوشاله کړي والله ورسوله الله او رسول ده الله ډېر حقدار دی ان یرضو چې خوشاله کړي هغه لرا ان کانو مؤمنین کچری وی دی مؤمنان الم یعلمو انه من یحادد الله ایا دین پویږي یقینا څوک چې خلاف وکړي د الله او د رسول الله الله فإن له نار جهنم یقینا دلرا اور د جانم د همیشه به پدې کې ذالک الخزي العظیم دا د شرمندګی لویا یا ذر المنافقون ونر شم صفات د منافقو ما کې یحلفون بالله لکم لیردکم شپک دیر شمو او دا و دیر شم یا ذر المنافقون یریږي منافقان ان تنزل علیهم سورۃ چې بیان کړی شي په دې باندې یو سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم خبر کی دی لرا باغس چې پزړونو د دای کی دی منافق د دین ډیر یریږي یره ویا سینا چې نن زما بیانو کی قل استاذیو اتل ارشم صفت د منافق وایا پیغمبر ټوکی کوي تاسو ان الله مخرج ما تذرون ایا په الله بیاتون د الله او رسول الله وای تاسو ټوکی کوونکی لا تعتذرو سلوختم صفت منافق عذرنا مبیش کوي تاسو کله چې دې د دین کار نه پاتې شي نه دی بیا عذرنا پیش کوي الله وی پیغمبر ورته وایا عذرنا مبیش کوي قد کفرتم بعد ایمانکم یوصل وختم صفت منافق المنافقون والمنافقات دوه څلوېښتم صفت د منافق منافقان سړي او منافقانې ښځې بعضې د دوی نه یامرون بالمنکر حکم کوي په بدو کارونو باندې یامرون بالمنکر دی هېر کړو الله لره نو الله پرېښودل دی لره، دی د الله کتاب پرېښودو، الله دوی پرېښودل، ان المنافقین هم الفاسقون یقینا منافقان دي فاسقان، وعد الله المنافقین والمنافقات وعده کړې ده الله د منافقانو سړو منافقانو ښځو سره او د کافرو سره اور د جهنم همیشه به وي په دې کې. تاسو کار کړی په شان د کار د هغه کسانو چې تاسو نه مخکې وو کانو اشد منکم قوتان و دوی سخت تاسو نه په طاقت کې و اکثر اموال و اولاد او زیات په مالونو په اولاد کې فاستم دو بخلاقهم رائی فائدہ واغستا په برخې داغي باندې فاستم تاتم بخلاقکم تاسو فائدہ والی په برخې تاسو باندې دغه کسان برباد یا ملنه دی دنیا آخرت کی او دغه کسان دی تانیان او تخویف دنیاوی علم یادیم نبو الذین من قبلهم ایا نده راغل دی تا خبر دائی کسانو چی مخی دا دین او قوم دلو علیہ السلام و آدیان و سمودیان او قوم دا ابراہیم علیہ السلام و صحاب مدین والموتفقات کلی اڑولی شوی د منافقانو مینس کې اوس د مؤمنانو بیان کړي مؤمنان سړي او مؤمنان خدي بعضی د دینا دوستان دي د بعضو حکم کوي په نه کې باندې من کوي د بدو کارونو نه ويقيمون الصلاه او د موږ پابندي کوي او ور کوي زکات ويطيعون الله ورسوله او دای تابعداري کوي د الله او د رسول الله اولائک سیرحمهم الله دغه کسان زردا چې رحم وکي په دی باندې الله چې چا د الله او رسول تابعداري کړې ده الله یې رحم په حکم ان الله عزیز حکیم یقینا الله دې زور او حکمت والا وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړی الله د مؤمنانو سره مؤمنانو خو سره دا جنتونو چې بایګي با لانه دونه داغینه ولی همیشه وی بدی کې همیشه ومساکن طیبه فی جنات عدن او کورونا پاک په جنت امیش ګرای کی ورضوان من الله اکبر رضا منتیا طرف د الله نډیر لوی دا دا د کامیابی لوی یا ایو النبی جاهل الکفار اې پیغمبره جهاد وکا د کافرو سره په تورا والمنافقین منافقانو سره په جبی باندې زګه چې د منافق سره په تورا باندې جنگ نشي کولای نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی الله عنه وی دي سره جنگ نکاو نبی علیہ السلام وی او کریو ایت حدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ زه په دې اړېګم چې بیا به خلک دا وایي چې محمد عليه السلام د خپل مرګرو باندې شروع کړل او خپل مرګرو سره دښمنی وکړل ان محمد يقتل اصحابا والمنافقين یعنی په دلیل سره او په جبه باندې واغلو ظالم سختی او کپ دی بانی ومأواهم جهنم او زائد دی جهنم نی وبیس المسیر بزائد ورتو دا جهنم یالفونا بالله ما قالو وصل وختم صفت منافق دای با قسم نخری په الله چې دای هیڅ نه دی ویلی یره ما خو ستا خلاف هیڅ خبره نه ده نه مړه مونږ ستا خلاف خبره چرته کولی شو منافق به همیشه مخامخ به یو شانی په شیشه به بل شانی اته سلوختم صفت د منافق ولقد قالو او قالو کلمت الكفر تاکی سرا دی ویلی وا کلمه د کفر لرا وکفرو بعد اسلامیم کفر اکڑو پس اسلام دا دینا اللہ وی کفر کلمه ویلی وا د قرآن خلاف کولو د دې نه غټ کفر به بل کوم وي وهمو بما لم ينالو یو کم پنځوسم صفت د منافق او دای قص کړي باغ سچ دین نه حاصل کړي وما نقمو الا نغناهم الله پنځوسم صفت د منافق او دای بدن غنلا مگر دا خبره چې به پر واکړي دی لره الله او رسول دا الله د مال غنیمت نه من فضلی د رزق حلال نه نشته مطلب فیتوبو یکو خیر اللهم کچره توبه بازی نو دا بغوری د دې لپاره ویتولوا يعذبهم الله او کدی واړ دل نو عذاب ورګی دی لره الله عذاب درناک په دنیا آخرت کې بعضی خلک د دې آیت مصداق هر د ثعلبه ابن حاطب رضی الله ګرځي وی هغه داسې ویلیو چې کله ول الله مال ورکو نو وی هغه بیا د الله په لار کې نه لګولو الله دا آیتونه راولېګل دا خبره بالکل غلطه ده دا یو جدا ده چې ثعلبه ابن حاطب هغه بدري صحابي دی او هغه ته الله ویلي اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم سم چې خوخه یې کوي ما تاسو له بخنه کړی ده د دې په باره کې علماو کتابونه لیکلي خصوصا مولانا خان بادشاہ صاحب الله دې عمر کې برکت واچي قطر کې زمونږ یو عالم دی هغه کتاب ولیکلو التنبیه للطالب ها فی عدم النفاق ثعلبه ابن حاتب او تقریبا د 300 کتابونو حواله پیش کړی دي چې دا دروغ دي ثعلبه ابن حاتب مبارک ہدایت صحیح نه دی بلکې عام منافقان مراد دي فاقبهم نفاقا راوتو دی بخل بدی کی منافقت هغه کسان چي الزام لګوي په خرج کوونکو مؤمنانو باندې په صدقاتو کې چې هغه متوعين هغه خلکو ته وي چې په خوخه به مال لګولو سمره به چې وسو والذین لا یجدون الا جهدهم هغه کسان چې نه مومي مگر خپل کوشش فیاس خرون منهم سلور پنځوسم صفت د منافق نو ټوکی کوي هغه پوره که اوسړې لګي پیسې ولګي د الله دین لپاره منافق ور پوره خاندي مړ پرې دا وې داسې پیسې دي خپل هم نه لګي چې بلې لګي هغه پوره هم خاندي ساخر الله منو الله بدل ټوک ورکی دایتا ولهم عذاب الیم دیل عذاب درناک چې د عدد انتها راځي په لسو باندې یو دوا درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس بیا وایي یو لس دوا لس درې لس څلور لس دا یولس دولس دیارلس دا د اختصار د پر دي او هفته کې یو ورځي نو لس لا چې په وو کې ضرب ورګې نو سو راځي 70 راځي 10 سته 70 نو زګه او یاوي او مراد نه بشمیر دی فلا یغفر الله لهم چر الله بخنون کی دایتا ذالک بانهم کفروا بالله ورسوله دا د دیو جنا چې دای کفر کړی دی په الله پر رسول الله والله لا للقوم الفاسقین الله توفیق نه ورکه کوم فاسقان ولا پینځه په نوسم صفت منافق فرح المخلفون بمقدیم خوشاله شل رست بادشي بګې ناسو دی خلاف رسول الله رست رسول الله نه او شپږ پنځوسم وکریو وکریو ایو جایدو بیاموالیم وانفسیم او دای بدګنی دا خبره چې جهادو کې په مالونو نفسونو دی باندې منافق باندې جهاد ډیر بد لګي فی سبیل الله بلار الله کی وقالو لا تنفرو فی الار و پنزو سم صفت منافق ویل بدئی لا تنفرو فی الار موزی پا گرمائی کی یرو دیر گرمی دا او بس دلتا با کور کی پکیل پروتی ما قل نارو جهنم شد حر سو بمڑا گرمی کی ناستی جواب وا پیغمبر اور د جهنم سخت په ګرمۍ کې دا ګرمي برداشت کا د جهنم د ګرمۍ نه به الله وساتي لو کانو یفقهون ارمان چې دا منافقان پوي دي خو نه پويږي نو فلیذکو قلیلا اته پنځو سم صفات د منافقه او دې خان دی لګا ولیبو غسیرا او بجاړي ډیر الله وینن دې خنداګانیو کی لګیا دی کله به یو خندا کوي کله بل کله په یو طریقه او کله په بلا خنداګانې دی وکي خو الله وی زما خبر لا راضی خبر لا راضی پته ورته ولګي جزاء بما كانوا يكسبون دا بدل دا په سودا چری کول فیر رجاک الله الى طائفه منهم کچر واپس کی تعالی را الله یو ډل تادینا فاستاذنو کا اجازه وړستانه د پاره د وتلو فقل لن تخرجوا معي ابدا وایا اچره بونو دی تاسو زما سره همیشه ولن تقاتلوا معي عدوا او اچره با جنگ نه کوي زما دشمن سره زما په مرګتیا کې انکم رضیتم القعود اول مره یو کم شپیتم صفه د منافق یقینا تاسو خوشاله بناست باندې اول ځل د منافقه کور کې کینا فقدوا مع الخالفین کینه سره د ناسونه خذ سره کینا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا او مزمکا په یو تن باندې دینا چې مرشي همیشه ها وی وی او به ابن سلول باندې جنازه کړي وا نو بیا آیاتونه رااله حافظ ابن کثیر رحمه الله هغه روایات ذکر کوي خو اصل خبره دا وه چې نبي علیه السلام راغی نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول جنازه شوې وه نبي علیه السلام پې جنازه نه ده کړې او هغه قبر ته کوز کړو نبی علیہ السلام را بهر کړي دوباره را بهر کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل قمیص واچولو دا ولي دا نه چې نبی عليه السلام په عبد الله ابن ابي ابن سلول باندې خپه کېدو دا غو د منافقانو سردارو په دې خپه کېدو نه اصل خبره دا و چې کله د بدر قیدیان راغلیو نو پای کې د نبی عليه السلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ او دا بل چا قمیص په عباس رضی الله باندې جوړېدو نه نو دور له دا قمیص ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بدل پورا کولو چې د دې منافق بدل په ما باندې پاتې نشي ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا او موږ مګه په یو تن باندې دینا چې مرشي همیشه ولا تقم علی قبره مودریګا په قبر د دبانی د پاره د استغفار انهم کفروا بالله یقینا د کفر کړي په الله باندې او پر رسول الله لامل شو او دی فاسقان ولا توجب کا مالهم اولادهم تاسو کلي وانه چي تعالی را مالونه اولاد دی یقینا غواړي الله چې عذاب ورکړي دي لرا په دې سره دنیا کې وتزقان بوسوم واسي ساونه دی وهم کافرون دی کافر و اذا انزلت سوره کله چې نازل کړي شی او سوره چې ایمان وروړي په الله او جهاد کوي د رسول الله الله سره استاذنک اول طول منهما شپیتم صفه د منافق اجازه غواړي ستانه مالدار د دینه وقالو زرنا نکم مع القائدین دی وای پرېدمګه چې شومګه سره د ناستو مړمګه پرېد چې کور کې کینو یو شپیتم چی بای کی با لانی دونو داغی نولی امی شوی پدی کی ذالک الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا وجاء المعذرون من العرب د دې ځای نه سلورم ایسه د صورت تر اخر د صورت پورې او په دې کې بیان د مؤمنانو دا مؤمنان په څو قسم باندې یو هغه چې هغه ځان ته په خولې مؤمنان ویل، کارونه یې ټول د منافقت کول. دویم هغه وو چې د سستیا د وجې نه د جهاد نه پاتې شوي وو. او دریم هغه وو چې نه یې د منافقت کارونه کړي وو او نه د جهاد نه پاتې شوي بلکې جهاد له تللي وو. د دې درېواړو قسمونو ذکر الله کوي. وجاء المهاجرون من الاعراب. رالل هغه عذر پیش کوونکي د باڼچیانو نه یوزن لهم چې اجازه وکړي شي نه ایتا وقاد الذين كذبوا الله ورسوله او ناسو آکسان چې درو جنتیا کړو د الله او رسول الله سيصيب الذين كفروا منهم زردا چې ورسي آکسانو ته چې کفر کړی دینه عذاب نلیم عذاب دردناک ليس على الضعفاء ولا على المرضى نشته په کمزور باندې نه په بیمارانو او نه پای کسانو لا یجدون ما ينفقون چې نه نه مومي دی هغه څه چې خرج کړي اذا رسول الله کله چې دی خیر خوای غواړي د الله او د رسول الله مال المحسنین من سبیل نشته بنه کان باندې ملامتیا بشکا ملامتیا دا پای کسانو باندې یستاذینون کا چې اجازه غواړي ستانه وهم مغنیا او دې دي مالدار رضو بیا یکونو مال خوالف درش په تم صفات منافق اخیری دی خوشاله دی په دې چې دای شي سره د ناس سنا سره د رسو پاتې شونه اول صفت د منافق داو چې استاقلتم من الارض ناراستی راشي نو اخیری صفت دا شو بیا یکونو مال خوالف رسو پادشو سره د منافق خزولیا خزو سره کینا بهر تراونوزی رزو بیا یکونو مال خوالف اواز شو د فلانی زیو شو هغه کله چې دی واپس شي تاسو ته قل لا تعتذروا پیغمبر عذر م پیش کوي لن نؤمن لكم اچرمغا تصدیق نکو تاسو قد نبان الله من اخباركم پتا کی سرا الله خبر را کړې موږ لا د خبرونو تاسو نه وسير الله عملكم ورسوله زردا چې ویني با الله عمل تاسو رسول الله بریلیان د دې آیت نه دلیل نیسي، وګوره وایي پیغمبر عمل ویني، الله وایي ورسوله نو جواب، که چېرې دا وایي نو بیا آیت نمبر ایک سو ایک لږ وګورئ یو سل یو یو پاڼه وروسته ته وایه پیغمبر په غیب پوهېږي، چه دا آیت د نبی علیہ الصلات والسلام د وفات نه تل سره مخ کې نازل شوی دی نو په اخیری عمر کې نبی علیہ السلام ته الله وی تا ته دغه پته نشتا او سوار لسمی زدی ملاوی په غیو پویږي خا دویم جواب یو سل پنځم آیات وګورئ 105 توای ورسول وی ویلې نبی علیہ وګورئ وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله وا پیغمبره عمل کوي تاسو زردا چې په ویني الله عمل تاسو رسول الله والمؤمنون او مؤمنان ما دلته خو مؤمنان مر سره وي لاس وته داسې بند کا ورته زماده لاس کې سړي چې ته ځان ته مؤمن وای دغه دلته والمؤمنون مې کړه نو بیا خو ته عالم الغیب یې وغه ما ته دا اسی ډکوسنی ولي ثم تردون الى عالم الغیب دا پجوان کی مراد دی مطلب دا چې پجوان کی پیغمبر تاسو عمل ګوري بیا واپس کړئ تاسو هغه ذاته چې په دې په پټه وکړه خبر ورګی تاسو ته هغه عمل چې تاسو یې کوي دنیا کې سيحلفون بالله لکم دی به قسمونه خوري په الله تاسو له اذا انقلبتم اليهم کله چې واپس شئ تاسو دوی ته لتوریدو عنهم دې لپاره چې تاسو مخ واړوئ د دوی نه فاعرضوا عنهم مخ واړوئ د دوی نه انهم رجس یقینا دا دې ګند ومأواهم جهنم زائد دې جهنم دې جزاء بما كانوا يكسبون بدلا پاغه بانچان سخت دی په کفر او منافقت کې واش درو الله علم حدود ما انزل الله او نږدې دي چې په نشي په قانون هغه چې الله را لګلې دي خپل پیغمبر باندې والله علیم حکیم الله په حکمتونو ال ذات دی ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما بعض د باندې چانو نه غسوفي چې نسی هغه چې هغه چې خرج کوي تاوان ويتربصو بكم الدائر انتظار کوي پتا سو دا حادث د زماني دې په انتظار کې چې دله وکړه تکلیف ورسي عليهم دائرۃ السوء پدیوانی مصیبتونه بل الله اورې دن کې اپو یادي ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الاخر بعد باندې چارونه وسوک دي چې ایمان وروړي په الله او په ورځ د آخرت او نیسي هغه څه چې خرج کوي قربات عند الله سبب د نږدې کړ د الله وصلوات الرسول او سبب د نږدې کړ د پیغمبر یعنی سبب د دعا د پیغمبر الا ان قربت الله خبردار یقینا دا سبب د نږدې کړ د لرا سيدخلهم الله في رحمته زردا چې داخل وکړي دی لره الله په خپل رحمت کې یقینا الله دی بخونکی او مهربان ول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار او هغه مکیدلون کی توحید تا روم بنی هغه مهاجر او انصار او کسانو نه اتبعهم بسانین چور پدې شوی دی په خې طریقې باندې رضی الله عنه مرضوان الله خوشاله دینا او دای خوشاله دی د الله نه نحن نعلم مونږ پیژنو دوی لره سنعذبهم مرتين ذره چې عذاب ورکو دوی لره دو ځله دنیا کې او قبر کې ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به واپس کړی شي عذاب لوی تا واخرون اعترفوا بذنوبهم او نور کسان چې هغه اقرار کړو په خپل ګناونو باندې هغه درې کسانو اکاو ابن مالک رضی الله هلال ابن امیہ مرات ابن ربیعه هغه سړی و کعب رضی الله تعالی عنه چی نبی علیه السلام به وی او وایی که ته مدینه نه راغلی نو مونږ به ځان درباندی قربان کړو نبی علیه السلام ته به وی او وروسته پیغمبر څومره سختی کوي دا هغه سره دا هغه کعب رضی الله تعالی عنه دارنګي دا هغه ملګری ابو لبابا او نور ها خلطوا عملا صالحا چې ګډوډ کړی و عمل نېک، واخر سيئا او بل عمل بد، بد عمل چې د جهاد نه پاتې شوی وو، عسي الله ان يتوب عليهم، نږدې دی الله، يعنې هغوی ځان يې د ستنو سره تړلی و او وي چې نبي عليه الصلوة والسلام راشي نو موږ به بيا کلاو کې يو، چې نبي عليه السلام رالو هغوی زما څه کار دی چې زه کلاوم؟ الله آیاتونه راولېږل اصل الله ان يتوب عليهم نزدې د الله چې مهربانيو کې بدای باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان خذ من اموالهم صدقه واخلا پیغمبره د مالونو د دینه صدقه لرا تو طاهروم چې پاکي دي لرا وتزکیم وتباکي دي لرا بیا پدی سرا وصلی علیهم آفرین او شاباسی وای پدی بانی ان صلاتک سکن اللهم یقینا ستا شاباسی اتمنان دی دی دی پارا والله سمیون علیم الله دی اوریدون کې او پوی ذات علم یعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ایا دین پوی یقینا الله قبلې توبې لرا د خپل بندګانو نه وياخذ صدقات او قبلې صدقو لرا وان الله هو التواب الرحیم یقینا الله دې توبه قبلون کې مهربان وقل اعملوا و پیغمبر عمل کوي فسير الله عملكم ورسوله زردا چې الله بومینی عمل تاسو رسول الله مؤمنان او ستردون الى عالم الغيب او زردا چې تاسو واپس بکړې شي هغه ذات ته چې هغه پوهې په پټو کاروانی هغه پوهیږي په پټو ښکارا باندې فینبئکم بما کنتم تعملون خبر به درکې تاسو ته په عمل چې تاسو کولو واخرون مرجون لامر الله او هغه نور کسان چې تم ساتي په سره د الله تعالی 50 ورځې په دی باندې خبره بند شوه حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ مراد ابن ربیع هلال بن امیہ تر دې پوري چې بیبیانې براله هغوی به ورته روټۍ کېښوده خو خبرې به ورسره نه کولې ولې د الله نبي حکم یو ځل حضرت کعب رضی الله عنه ته څوک وایي چې په تا باندې د ټولو نه سخته ورځ په خپل ژوند کې کومه تېره شوې ده هغه ورته وی وایي د ټولو نه سخته ورځ به ما هغه تېره شوې ده چې کله پیغمبر ما سره بایکاټ کړی او ټولو صحابو نو ما ته د کافرو د بادشاہ طرف نه خطر رالو او ما ته وای چې مون خبر شو چې تخپل مرګري پرېغه نو مونږ لراشه یمای ګورا یو دل د جهاد نه پاتې شوم د سستیا اثر دار اوتو چې د کافرو زمانه تم پیدا شو غیرتی ملګری چې هغه چرته نه جدا کیږي بغیرته چې هغه ځان لبانی ګوري وارصادا لمن حارب الله او جنگ د پاره دا او مرچه د پاره دا چا چې جنگ ای د الله او د رسول د الله سره مخ کې د دینا ولا الفن او خامغه دی به قسم خوري ان ردنا الا الحسنى مونږه اراده نه لرو مگر د جنت والله یشهد انهم لکاذبون الله گواہی کوي چې دا منافقان دي دروژن درو وي لا تقوم فيه ابدا مودرګه په دې جمعه کې همیشه المسجد اسس علی التقوی خامخا هغه جومات چې بنیاد خودل شوی دا غي په تقوا باندې دا ول وردینا مراد دینه مسجد قباء دی او یو حق ډیر حقدار دی انت کوم فی چې ته ودرې کې بای کې فی رجال بدی کې سړی دی یحبون یتطارو مینا کوي چې ځان خپا کې معلومی کی دا هغه ځای کې عبادت کول پکار دي چې د کم ځای بنیاد په اخلاص سره او دویم دا چې ملګری مخلصین وي والله يحب المطهرين الله مینا کوي د پاکي کوونکو سره اف من اسس بنيان ولا تقوا اي هغه سوګ چې خود خپل آبادای په تقوا د الله تر طرف نور ځامنتیا ورده یا هغه سوګ چې خي بنیاد خپل باندې علا شفاجر فنار پاکي نارا که د کندې باندې هارن غورځېدونکې یعنې عشق لوړه ځمکه فنهار بی نو غورځوي دې لره فی نار جهنم په اور د جهنم کې الله وایي د منافقانو د مرکزونو مثال داسې دی لکه په شګ لوړه ځمکه باندې چې ته آبادی جوړه کې نو کله مغه غورځې دي شي والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نه ورکوي قوم ظالمانو ته لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة هميشه به وي ابادي د دې هغه چې دي جوړ کړي سبب د شک فی قلوبهم بزلونو دی کې الا ان تقطع قلوبهم مگر کتس نشي زړونه د دی والله علیم حکیم الله دې په حکمتونو والے ذات ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم اوس د فدوام کوي چې د مشرکانو د کافرو د منافقانو خلاف کول دا خو ډیر ګران کار دی الله وی څه ګران کار دی مړکیږي وا نو استادان خو زما دی مال وری لګي ستا معلوم زما دی ان الله اشترى من المؤمنين يقينا الله اغه دې د مؤمنانو نه نفسونه او مالونه دی بایاتم به چې تاسو به کړی د باغی سره د خپل ځان او د مال وذالک هو الفوز العظیم او دار کامیاب لوی اوس د مؤمنانو صفاتونه اتا ایبونا توبوی سن کی مؤمنان عبادت کون کی حمد و ان کی دا اللہ السائحونا تلون کی د پاره د دین د الله امام رازی رحمه الله وی مراد د دین طالبان د دین دی الراکعون رکوع کوونکی الله تا سجده کوونکی الله تا حکم کوونکی بنه کوي من کوونکی خلق د بدو کارونه والحافظون لحدود الله حفاظت کوونکی د حدود د الله یعنی د پولو د الله وبشر المؤمنین زیر ورک مؤمنان الله چې الله وایي خپل خپلوان الله مشرکان له دعا نشي غوښتي ابراهيم عليه السلام چې دعا غوښتي وا الله جواب کوي الا موعده وعدايا مگر تر یو وعده پوره چې وعده کړو وعده سره فلما تبين له کله چې کار شو دتا ان هو عدو لله چې زمانه پلار دشمن دي د الله تبرع منه بیزار شو دنا ان ابراهيم الاواه الحليم یقینا ابراهيم عليه السلام صبر کوونکي او بردوارو وما كان الله ليضل قوما نه دی الله چې گمراه کی یو قوم بس دا غینا چې توفیق ورکی دی لرا حتا یبین لهم تر دې چې ښکار کی دی لرا ما یتقون هغه چې دی یریږي دا غینا ان الله بكل شيء عليم یقینا الله دې بار یو شی باندې پویا ان الله له ملک السماوات والارض یقینا الله هغه لره با چای د اسمانونو زمکو دا ژوند کول مړ کول کوي نشه تاسو له سوا د الله نه څوک دوسو نه امدادي لقد تب الله علی النبی تاکي سره الله احسان کړو په پیغمبر مهاجرینو امدا انصار وای کسانو اتبعو چې د تابعداري کړو فی ساعت الاسرتی بغد تنگسیا کی مباد ما کار یزیو قلوب فریق منهم پس داغینا چی نزدیوا خوښ شوی زړونه دی او ډلې د دینا بیا الله مهرباني وکړه په دی باندې یقینا د الله دې په دی باندې شفقت کوونکی او مهربان وعلى ثلاثه الذين خلفوا او پای دریو کسانو چې رسو پاتې شو مخکې معلومه واغستل تر دې چې تنگ شو بدی باندې زمکا سره د براختیانا وضاقت عليهم انفسهم او تنگ شل بدی بانی ساونه دوی وظنوا والله ملجا من الله او دی گمانو کو چی نشتا زائد پنا د الله نه الا الیه مگر د الله تا ثم تاب علیهم بیا الله مهرباني وکړه په دی باندې لیتوبو اذا پارا چراو ګر دی الله تا ان الله هو التواب الرحیم یقینا الله دې توبه قبلون کې مهربان یا ایو الذین آمنو تقوا الله ان يتخلف رسول الله چې دې رسو پاتې شي د رسول د الله نه ولا يرغبو بانفسهم او نه دا چغي مينو کې د خپل ځان سره د رسول د الله نه ذالک بانهم لا يصيبهم زمون دا د دې وجنا چې دای ته نه رسیږي زمون تندا ولا نسب او نستړې والے ولا مخمسه او نلوګا فی سبیل الله پلار د الله کې ولا یتاون موتیان او نه دی پیمال کوي زاګه پیمال کېدو یغید الکفارا چې درمن کوي کافر لرا غوسه کوي کافر لرا ولا ینالون من عدو من علاج او نه حاصل وی د دشمن نه حاصل دل الا کو دی بلوم بی عمل صالح مگر لیکل کیږي دی د بدی باندې بدل د نیک عمل مطلب دا اے مؤمنه مسلمانه کچرته د الله په دین کې تند درته ملاو شنو پروا مکوا که د الله په دین کې د الله په کتاب پورې ستړې شي پروا مکوا کلوګه درته ملاو شنو پروا مکوا که سختی درته ملاو شنو پروا مکوا الله په هر یو قدم باندې درته نیک عمل فائدہ ولیکي بدلا ولیکي ان الله لا یذ اجر المحسنین یقینا الله نه ضایع کی اجر د نیکانو چې ته د الله کتاب تناستی په روژه کې روژه په خلی باندې تګیو می اوګیو می او ستړې ستومانو می درې سلور 15 غنټه الله وخام غاجر در کوي ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره او دین نه لګي د الله په لار کې پیسې لګي او نه ډېری ولا يقطعون واديا او نه کټکې یو کندا مگر لیکل کېږي د پریوانی بدل د عمل یجزیهم الله احسن ما كانوا يعملون دې لپاره چې بدلور کې ته الله خستا چې دې عمل کولو ترغیب له علم ته وما كان المؤمنون لينفروا كافتا او ندی مناسب مؤمن الله چې وزي ټول فلولا نفر من كل فرقه منهم اولي نوزي د هر یو قوم نه یو ډله د دینا يتفقهو فی الدین دغه بارا چې ځان پوهه کی په دین کې ماندا چې علم حاصل کی دویم ولینذروا قومهم ویری خپل قوم لره زار جویلیم کله چې واپس شي دیتا لعلهم یذرون دې لپاره چې دی ویریږي د الله نه اوس داول صورت یا ای الذین آمنو ایمان والو قاتلوا الذین جنگو گیا کسانو سره یلونکم من الکفار چې نږدې تاسو سره د کافرونو بعضی د دې منافقان نه دی هغه څوک چې هغه وایي ايکم زادت وادي ایمان کم یو تاسو نه زیات کو دلرا اثر د ایمان منافق بوي یره تا هو قران واوریدو خو پتا باندې اثر وکړو فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا هر چا کسان چې ایمان وروړي نو ښکار کی دی لرا اثر د ایمان وهم یستبشرون او دی وی خان دی خوشاله خوشاله کی تر دې چې د مر په حالت کې هم خاندي لکه علامه اقبال وای نشان مرد مومن باتو گویم چې مرګ تبسم برلوي اوست د مومن نه خدر توي ما کله چې هغه لمر راځي نو داغه په شونډو باندې خنداوي دیندار سره اکثر چې مرشي دا سوي لکه چې خان دي وختانه وای وای ته چې پیدا شوي تا جړل خلکو خندل دا سمر شاه چې ته خان دي خلک جاړي خندا یې په شونډو باندې واما الذين في قلوبهم مرض ارجع کسان دي چې زړونو دای کې مرض زیات کې دی لرا پلیتی سره دا پلیتی د زړونو دی و ماتو وهم کافرون امړ شو دی کافر او لا يرون دین ګوري انهم یفتنون فی کل عام چې دای فتنه کې چول شي پاره او کال په مرض یا په قات صالح مرتن او مرتين یو ځل یا دو ځله ثم لا يتوبون بیا دې توبه نو باسي د ګنا نه ولا هم يذكرون او نه دې نصیحت لي و اذا ما انزلت سوره کله چې بیان شي او سوره نظر بعض ملا بعض نو ګوري بعض منافقان بعضلا هل يراكم من احد ايويني تاسو لره یو تنه کله چې قران بیانېږي او پای کې د منافق صفتی نو دا منافقان یې بل ته وګوري یروي وګوري نن خو استا خبره وکړي ها چالي دلیه ثم انصرفون بیا غلی غلی وکشيږي د مجلس نه صرف الله قلوبهم الله واړو زړه دی بانهم قوم لا يقون دیو جنا چې دی یو قوم نه پويږي لقد جاءكم رسول من انفسكم تاکي زرا راغله تاسو ته رسول نفسونو تاسو نه عزیز علیه ما عنتم ګران لګي بده باندې تکلیف تاسو حریص علیکم حرس دستا حرسناک دستا سو په فائدې باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې شفقت کوونکی مهربان دی اوس تنویر به ما سبقا فین تولوا کچر واوړې دل دی پیغمبره نو پروا مکوا فقل حسبی الله و کافی دی مال را الله ولي دا ولي وي دا ځکه چې په مشرکانو دې رد وکړو، دا ځکه چې په یهودو نصارو دې رد وکړو، دا ځکه چې په منافقانو دې رد وکړو، منافقان دې ټول ډن ډت کړل. نو وایا حسبی الله اے منافقان یریګم ستاد چالونو نا کافی مال را الله پښتانوي خبر ډیر سره یو دا ټولي خبر یو طرف تکا الله الا اله الا هو مسله دا دا دا نه رنشي ګورا د توحید مسله واورا نشته حاجت روا مگر دغه الله دی علی توکل تو په الله ځان سپارم وهو رب العرش العظیم او دا الله دی رب د عرش لوی صورت سلوری سیو اول ایسا کې بیان د مشرکانو سلورو قسمونو یو مشرکین الموحدین بالهود الغیر المؤقت دې موحدین بالهود المؤقت درې مشرکین مستعملین او سلورم محاربین دویمه حصه کې بیان د اهل کتابو دریمه کې بیان د منافقانو داغي درش بیته صفات او څلورمه کې بیان د مؤمنانو هغه دریواړه قسم مؤمنان چا چې د منافقت کارونه کړي هغه هم ښکار کړه څوک چې د جهاد نه پاتې شي هغه هم ښکار کړ او څوک چې نه منافقت کړي او نه د جهاد نه پاتې شي هغه ټول ښکار کړه اخر کې مسله توحید عظیم واخر دا